ښکاره خبره ده چې هر انسان د خپل ځان د حفاظت لپاره هغه وسائل په کار باندې اچي چې د انسان حفاظت پکېږي مثلا کچیر د یخ موسم وي هر انسان کوشش کوي چې د ځان لپاره پنډې جامې پیدا کړي کوټ پیدا کړي او په خونه کښې بخاري او داسې نور د ګرمېدو وسایل پیدا کړي او کله چې یخ سي نو د خپل ځان د حفاظت لپاره دغه شیان په کار اچي او که ګرمي سي بیا داسې اسباب په کار باندې اچوي چې هغه د ګرمۍ مخه ونیسي لکه پنکه او داسې نور وسایل او که مریض سي د مریضي د علاج لپاره ډاکټر ته ځي خپل مرض معلوموي او د مرض د معلومولو نه وروسته بیا علاج کوي دوا خوري او که چیرې مال لري د مال د حفاظت لپاره هم کوشش کوي چې په هر ډول باندې د د مال ساتل کیږي او حفاظت یې کیږي په هغه کیفیت باندې دی د حفاظت اسباب ورته برابروي یعنې هره بلا او افت چې د ده ځان ته متوجه کېږي، د ده مال ته متوجه کېږي، د ده اولاد ته متوجه کېږي، د ده کور ته متوجه کېږي، د هغه بلا او افت د مخنیوي لپاره هر انسان یو عمل کوي، دا ښکاره خبره ده. خو ځینې داسې بلاوې او اپتونه سته چې انسان یې په ظاهري تاوان نه پوهیږي خو په حقیقت کې ډېره لویه بلا وي په دې لړ کې آن حضرت صلی الله علیه وسلم د خپل کورونو د حفاظت لپاره د کورونو څخه د بلاو او آفتونو د غمونو د لرې کولو لپاره ځینې لارې ښوولې دي او فرمایي وایي که چیرې تاسو دغه کارونه په کار واچوئ ستاسو کورونه به د هلاکت څخه خلاص د بربادۍ څخه به خلاص د بلاو او اپتونو څخه به خلاص بلاوي او اپتونه ځینې داسې دي چې انسانان یې په ښکاره باندې ویني او ځینې بلاوي او اپتونه داسې دي چې انسانان یې اوس نه ویني خو بیا په قیامت کې د هغو بلاو مخه پر دوی باندې راځي تاسو وینئ په کورو کښې خفګانونه موجود وي تاسو وینی په کورو کښې بې اتفاقی موجودې دي خوابه جالې وي د ورونو او د ورونو په منځ کې د پلارو د زامونو په منځ کې د خواشو او مژندو په منځ کې او داسې نور چې په کور کې ژوند سره کې سخت اختلافونه او سخت جنجالونه تر مابین ځوي دا هغه بلایو او اپتونو یوه برخه ده چې په کورونو نوتلې ده او داسې نور جغتونه و ګرومونه، ناجوړۍ، بلاوې چې پر کورونو باندې مسلط کېږي، د دغه بلاوو مخه نه ده نیول شوې او داسې بلاوې او افتونه لا هم شته چې هغه بیا ده ته په قبر کې معلومېږي. داسې بلاوې او افتونه هم شته چې هغه بیا د قیامت په ورځ باندې ده ته معلومېږي. نو د دغه بلاو او اپتونو د مخنیوي لپاره نو سړی څه شي وکړي او دغه بلاوې او اپتونه د کومې لارې د انسانانو کورو ته ننوځي چې په دنیا کې هم بربادوي په قبر کې هم بربادوي او په قیامت کې هم بربادوي دا نو د کومې لارې څخه راځي څه باید انسان وکړي چې د دغه بلاو څخه یې مخه ونیول سي اول شی چې زموږ او ستاسو په کورونو کښې رواج دی هغه د ستر خبره ده دا هغه اوله دروازه ده چې بلاوي او افتونه په کورونو راننه باسي د ستر خبره دا یوه داسې طریقه ده چې زموږ پر خپلو فکرونو باندې جوړه ده څوک که مو ناخوښه وو ستر د کور ځینې کوو او څوک که مو خوښ سو بیا ستر نه ځینې کوو په خپل زړه کې مو دا د ستر اندازه یې ښه ده او حال دا چې د چا څه ستر کېږي، ښځې باید د چا څه ستر وکړي، د چا څخه یې نه وکړي، دا حق نه زما دی، نه ستا دی، نه د کور والا دی، نه د ښځې دی، نه د خاوند دی، بلکې دا حق د قرآن دی، دا حق د علیه السلام دی، شریعت چې کم حق د ستر لپاره کمه اندازه او معیار ټاکلی دی زه ته او د کور ټول انسانان مکلف یو چې پر هغه طریقه باندې ولاړ سو دا نه مانا چي خاوند و ښځي ته اجازه کوي چي د چا څخه مخ پټوه د چا څخه یې مه پټوه دا حق د دې خاوند نه دی او نه د ښځې دا حق دی چې د خپل خاوند څخه پوښتنه وکړي د چا څخه مخ پټوم د چا څخه نه پټوم د خاوند یې په څه دا حق خو د قرآن دی دا حق خو د خدای دی دا حق خو د اسلام او د شریعت دی الله جل جلاله انسانان پر دوو ډولو ویشلي دي د هرې ښځې په وړاندې باندې ځینې ئې محرمات دي او ځینې ئې محرمات نه دي. کم خلک چې د ښځې لپاره محرمات دي د هغو څه ستر نسته. محرمات څه ته وایي؟ محرمات هغه خلکو ته ویل کیږي د ښځې سره د ابد لپاره نکاح حرامه وي هغه محرمات بلل کیږي او که د ښځې سره نکاح روا کېدل په هغه صورت کې بیا د ښځې محرمات نه بلل کېږي بلکې د هغه څخه ستر کول لازم دي واجب دي لکه زموږ او ستاسو په ټولنه کې دا شی خورا عام دی ښځې ډلې ورو څخه بیخي ستر نه کړي او دا وایي چې دا خو زما د کور سړی دی او همدا ډول د دې د خاوند د اکا زامن راځي د عامه زامن یې راځي د خاله زامن یې راځي د دې ټولو څخه ستر لازم دی د ښځې چې د خاله زوی راسي ستر نه ځینې کي د عامه زوی راسي ستر نه ځینې کي د اکا زوی راسي ستر نه ځینې کي د خاله میړه یې راسي ستر نه ځینې کي او حال دا چې د دې ټولو څخه ستر کول فرض لکه د کوڅې د یو سړي څخه چې ستر کول فرض دی همدغسې په دغه اندازه باندې د لېوره څه هم ستر فرض دی د کوڅې د یو عام سړي څه چې ستر فرض دی د اکا د زوی څخه هم په هغه اندازه ستر فرض دی د ماما د زوی څخه هم په هغه اندازه ستر فرض دی خو یو شی بدبختانه چې زموږ په ټولنه کې خورا زیات عام سوی دی دا ښځې د اخشانو څخه ستر نه کوي، وايي د اخش سره خو نکاح حرامه ده، د اخش څخه ستر نشته او ځینې سپین سرې او ځینې سپین ږیري او ناپوه بدبخته دا خبرې لا هم کوي، وايي د وروره سره سفر نه دی روا د اخش سره روا دی. دا د کفر خبره ده چې یو څوک یې کوي. په اسلام کې خو نسته په شریعت کې خو نسته په قرآن کې نسته په مذهب کې نسته نو د کومې لارې څخه دا خبره راغلې ده دا د شیطان الهام دی چې خلکو ته یې کړی دی د ښځې د اخښې څخه یعنې یوه ښځه د خور د میړه څخه به په دغسې اندازه باندې ستر کوي لکه د کوڅې د سړي څخه پر دې ښځې باندې لکه یو عام د کوڅې سړی او اخښې په شریعت کې هیڅ فرق نه لري فرض دی باندې پر ښځه باندې او که ستر د عکس څخه ونه کړي لعنت دی باندې د الله حکم یې نه دی پر ځای کړی حرام کار کوي لومړی بلا او افت چې زموږ کورونو ته راننوتلی دی د بې سترۍ خبره ده ستر موږ د خپل ځان حق ګرځولی دی په کورونو کښې ښځې د لیورو څخه ستر نه کړي د میړه د اکا د زامنو څخه یې نه د ماما د زامنو څخه یې نه وایي دا خو د کور خلک دی دا خبره چې دا د کور خلک دي دا پردي خلک دي دا څوک وایي دا دا سړی خپل وایي او که قرآن او شریعت وایي قرآن او شریعت خو داسې نه وایي اسلام خو داسې نه وایي همدا وجه ده چې زموږ په کورونو بلایو او آفتونه راننوتلي دي د ځینو درد مو په دې دنیا کې لیدلی دي او د ځینو درد به په آخرت وینو الله په قرآن کریم کې فرمایي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وایي کله چې تاسو د نامحرمو ښځو څخه د ضرورت په وخت کې د یو شي غوښتنه کوئ په حجاب کې به وي په پرده کې به وي که چیرې حجاب او پرده نه وي نو دا کار خراب دی او په بل ځای کې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي ولا یبدین زینتهن ښځې دې خپل زینت او خپل د ښکلا د هغو چا غړي چې لیدل یې حرام وي هغه دې نامحرمو خلکو ته نه ښکاره کړي د دې څخه دغه کسان چې موږ ستر نه جنې کو دا یې نه دي جنې استثنا کړي دي ټول انسانان ایښولي دي یوازې هغه انسانان چې د هغو سره د ابد لپاره نکاح حرام وي چې په هغه کې پلار راځي اکا راځي زوی راځي ورور راځي رضعي ورور راځي او داسې نور په بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي وإياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت نبی علیه السلام فرمایي و ای خلکو ځانونه وساتئ تاسو و هغه کورونو ته مه ورځئ چې په هغه کې ښځې وي تاسو ځانونه ځینې وساتئ یو انصاري صحابي پوښتنه جن وکړله ولیا رسول الله د ښځې خسرګنۍ لکه لیورونه د مېړه د اکا زامن او داسې نور یا د خسر وروڼه دا به هم پر دغه ښځې باندې نه داخلېږي یعنې د ښځې سره به ملاقات نه کوي یعنې ښځه به هم د دغه خلکو څخه ستر کوي نبی علیه السلام په جواب چې ورتول الحم و المو خو سرګنۍ د ښځې لپاره مرګ دی مرګ په دې معنا چي یو مرګ د انسان ژوند بربادوي مرګ انسان د ژوند د نعمت څخه بې برخي کوي و قبر ته یې بیایي او د څرګنۍ څخه ستر نه کول دا د انسان اسلام وژني د دې ښځې اسلام وژني د اسلام څخه یې باسي په معصیت و نافرمانۍ کې یې اخته کوي د خسره څخه ستر نه کیږي نور د خسرګنۍ ټوله غړي چې پر ښځې باندې ستر واجب فرض دی نو په همدې وجه باندې نبی علیه السلام خسرګنۍ ته مرګ ویلی او دوهمه بلا چې زموږ په کورونو کې مسلطه ده هغه دغه انسانان دي چې دا د کفارو لباسونه او رواجونه کې د کفارو لباسونه رواجونه کول دغه سرتور سرې چې لنګوټې او رخچینې یې غورځولې دي او دغه انسانان چې دا ژیره او بیتونه خريي دې ته نبي علیه السلام مخنسین ویلي دي مخنسین هغه نارینه دي چې تشبیه د ښځو سره کوي یا هغه ښځې دي چې تشبیه د نارینه سره کوي که ښځې داسې جامې واغوندي، په خبرو، په جامو، ناستو ولاړه کې د نارینه وو سره مشابهت وکړي، نبي علیه السلام پر داسې ښځو باندې لعنت ویلی دی او هغه نارینه چې د ښځو سره تشبیه کړي، ښځې ږیره نه لري، دی هم ږیرې ته بلا اخیستی له منځه یې وړي. ښځې غټ ویښتان لري، دی هم بلا اخیستی له خپلو ویښتانو څخه غټ ویښتان ببر یې درولي. او د ښځو چې څه ډول لباس وي لکه غاړګۍ په غاړه کول دا زموږ د زمانې ځوانانو هم دا غاړګۍ رواج کړي دي ښځې یې د ځانه جوړې کړي یا ښځې د سرو زرو د ګوتمیو استعمال کوي هغو ته جایز دی زموږ نارینه یې هم په ګوته کوي ګوتمۍ د سپینو زرو نارینه ته جائز ده خو د هغه چپه د سرو زرو استعمال ورته حرام دی و داسې انسانانو ته نبی علیه السلام مترجلین ویلي دي او دا مشتبهین بالنساء هغه نارینه چې مشابهت د ښځو سره کوي نبی علیه السلام فرمایي وایي لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنسين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم وای دغه سرتور سری او دغه ژر خریلی او برید خریلی دغه انسانان چې د ښځو سره تشبیه کوي علیه السلام وای دا د کورونو وشړي سوای دا بلا و آفت ستاسو کور ته راوړي اول خو دعوت ورته وجله وه د کسب د زده کولو لپاره خو هر څومره کوشش کوې بل ځای یې شاګرد کوې دا پلار ته یې وایم او که یې پیسې او په پیسو کې تاوان کړی خو یوه هفته خبرې نه ورسره کوې او بیا نصیحت ورته کوې چې د کاروبار دغه طریقه ده او دغه لاره ده نو پلاره تا د دغه زوی د اصلاح لپاره چې هغه د ځانه څخه ښځه جوړه کړې ده تا څه کړي دي علیه السلام وایي رامنع یې کړه پر تا باندې حق لري او بیا درته وایي وایي د کوره یې وشړه ته پر پیسو ولې چې د کوره وشړې مګر پر شریعت باندې د کوره نه شړې نو بیا به ته په کومو سترګو خدای ته ژاړې چې الله ته زما خدایه زه ستا بنده یم پر ما رحم وکړې نو تا خو د شیطان د پیسو لپاره هر څه کړي دي مګر د الله لپاره دې هیڅ نه دي کړي نبی علیه السلام فرمایي وای اخرجوهم من بیوتکم وی باسي د کورونو څخه د کورونو یې وشړي پر دې باندې علیه السلام لعنت ویلی دا دوهمه دروازه ده چې دا بلاوي او افتونه په کورونو راننه باسي او کورونه د دربدرۍ سره باسي هغه دغه میناسرې او سرتوسرې او ژرخریلې او برېتخریلې دي دغه نرښځیان چې د ښځو سره یې ځانونه جوڅای کړي دي دا هغه د انرشزیانو د خوا څخه بله دروازه پر کورونو باندې د اپتو د بلاو راځي او درېیمه د افت لاره چې د هغه تلویزیون دی په کور کې تلویزیون چې کومو خلکو په کورونو کې یشی دی د دې ډېر بد اثرات دي په اپتو اپتو هم نه بیانېږي دغه رواجونه او دغه بد فعلونه چې دا خلکو یې زده کړي دي دا یې ټوله د تلویزیون څخه یې زده کړي دي تلویزیون د کفارو رواجونه ستا په کور کې پیدا کړي تلویزیون ستا په کور کې بدپرستي پیدا کړي تلویزیون د پردیو او د نارواو خلکو بد عادتونه ستا په کورو کښې پیدا کړي یو ځوان چې وینې پر لار روان د ځانه سره زمزمه کوي د هندوانو یو غزل وایي افسوس دی باندې لعنت دی پر داسې چا باندې ولې د قرآن زمزمه نه کوې چې د یو هندو زمزمه کوې دغه د هندو زمزمه چې کوي دغه بلا دا تلویزیون کور ته راوړې ده او داسې نو ډېر افتونه ستا بلاوې ستا چې د دغه تلویزیون د لارې څخه په کور کښې پیدا کېږي او بل شی یا بله دروازه چې کورو ته بلاوي او اپتونه راولي او هر مسلمان یې باید دروازه وتړي هغه د تصویر او د عکس خبره ده زیات تصویرونه په کورو کښې وي هرې کوټې ته چې ورننوځې د کورنۍ د غړو عکسونه خو خامخا وي دا مې د پلار عکس دی دا مې د ورور عکس دی دا مې د ماما عکس دی دا مې د اکا عکس دی او دا پلانکی شیخ تیر سوی دا پلانکی باچا تیر سوی دی د دې عکسونه دې په کورو کې ځړول دي دغه عکسونه او دغه بوتان چې دي دا کور ته بلاوې راوړي اپتونه راوړي نبی علیه السلام فرمایي وان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائکه وای هغه کور چې په هغه کور کې عکس وي بت وي هغه کور ته ملایکه نه راځي د رحمت ملائکه ستا د کوره څخه بنده ده رحمت ستا کور ته نه راځي ستا کور ته به یوازې عذاب راځي ستا کور ته به یوازې بلاوې او آفت راځي ستا کورونه به بربادوي د رحمت ملائکه بنده ده نو عکس به تا ته څه درکړي عکس به تا ته پیسې درکړي عکس به تا ته رتبه او درجه درکړي عکس به تا د الله د عذاب خلاص کړي نو بیا یې څه کوې عکس چې په کور کې دې ځړولی دی که چیرې مړی وي ستا د عکس په لرلو سره هغه ته تکلیف رسېږي هغه که ستا دوست نو ته هغه ته تکلیف مه رسوه ګټه ور ورسوه ګټه یې څه ده ګټه یې دا ده چې ته یو دوه رکاته نفل پسې وکړه ثواب یې ور وبخښه یو وار الحمدلله ووایه ثواب یې ور وبخشه درې واره قل هو الله احد سورت یا سورت اخلاص ووایه چې د پسته قرآن کریم ثواب لري ثواب یې ور وبخشه دا ستا ګټه ده چې تا ور ورسول دا ګټه نه ده چې تا یې عکس په کور کې ایښی نو دغه بوتان چې په کورونو کښې اوسېږي دا دوهمه دروازه د بلا او د افت او همدا ډول په بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي ان اشد الناس عذابا یوم القیامه المصورون ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وای هغه کسان چې د قیامت په ورځ به عذاب ډیر شدید وي ډیر سخت وي هغه هغه کسان دي چې تصویر جوړونکي دي د ځان لپاره یا د نور لپاره که ته بل چاته عکس ور اخلې ورکه یې هم به ستا عذاب نبي علیه السلام وایي اشد عذابا اشدترین سختترین عذاب د مصور دی تصویر جوړونکي که د ځان لپاره عکس جوړی که د پلا او د اکا او د ماما لپاره جوړی ته به هغه انسانانو کې چې هغه عذاب ډېر شدید دي او بل حدیث کې ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وان الذين يصنعون هذه هذا الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما خلقتم ان حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي وای هغه کسان چې تصویرونه جوړوي عکسونه جوړوي نو د دغه کسانو د پاره د قیامت په ورځ باندې سخت عذاب دی او دی به سخت مجبور کړل کیږي او دا به ورته ویل کیږي ورسې تاسو په دنیا کې بوتان جوړول عکسونه مو جوړول دا خو د الله کار و چی مخلوق جوړ کی ونه سی روح هم ورکی سا هم پکښی باسی خلق به ځینې عاجز سی بیا به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول کیږي مګر یوه خبره ده هغه دا چې هغه تصویر حرام دی چې هغه د ذی روح شی وي چې روح لرونکی شی وي که د انسان تصویر وي که د زمري تصویر وي او که د مرغه تصویر وي هر ځای روح شي د هغه شي تصویر جوړول سختدرین عذاب لري او هغه کور ته ملائکه د رحمت نه ورځي او بله بله چې د انسانانو کورو ته راځي یا د مسلمانانو کورو ته راځي هغه سپی ساتل دي په کور کې په زیاتو کورونو کښې سپیان ساتل کیږي او ځینې خلق لا داسې هم ستا چې جنګیي هم نبی علیه السلام فرمایي وای ما من اهل بیت یرتبطون کلبا الا نقص من عملهم كل یوم وای نسته هیڅ یو داسې کور چې په هغه کور کې سپی تړلی وي مګر د هغه کس د عملنامې څخه هره ورځ یوه یوه قبله سوې نیکي محوه کیږي هر څومره نیکۍ چې دې کړي وي، که دې پیسې مصرف کړي په نیکه لاره کې، که دې نفلونه کړي، که دې نورې وظیفې کړي، تلاوتونه دې کړي، د مسلمانانو سره دې کومکونه کړي، هغه نیکۍ چې ستا په عملنامه کې لیکلې وي، په سپي ساتلو سره هره ورځ یوه یوه نیکي په بل روایت کې راځي چې دوې دوې نیکۍ به ستا د عملنامې محوه کېږي. نو اوس ته د ځانه سره حساب وکړه اول خو تا کله نیکي کړې ده ته د ځانه سره حساب وکړه تا فرض لمونځ د الله څنګه کړی دی نیکي خو دې ته وایي چې تر هغه فرضي شیانو بلابود کارونه ته وکړې نفلونه وکړې خیراتونه وکړې ته د ځانه سره حساب وکړه تا دا فرضي لمونځ په څه کیفیت باندې کړی دی آیا دا ستا لمونځ پر هغه صحیح طریقه دی او که یا که چیرې پر صحیح طریقه باندې سی نو ته په دې باور یې چې الله به دا ستا عبادت قبول کړي که به نه قبول کړي الله خو یو ډېر غني ذات دی هغه یو داسې باچا دی چې دا د دې دنیا باچهان دا غټ غټ باچهان په غلامانو لا نه مني په مریانو یې نه مني په خادمانو یې نه مني الله وجه ته هېڅ ضرورت نه لري نو چې ته یو باچا ته یو غټ سړي ته تحفه وروړې نو یو کوشش کوې څومره ښه تحفه برابروې بیا چې دې واروله هغه وایي زه دې ته ضرورت نه لرم تر دې ښه شیان زه لرم ته دا څه کوم او الله ته څنګه تحفه ته ورکوې الله ته ته داسې لمونځ کوې لکه چرګ چې مشوکه ټکوي یا لکه چرګ چې دانه ټولوي پر دا رقم لمونځ کوې او بیا وایي چې دا زما الله ته تحفه ده الله به کله دا تحفه قبوله کړي که الله د څه قبول کی نو بیا په دومره زحمتو چې تا قبول کړله او بیا د سپی په کور کې ساتلی دی او هغه نیکیان دې برته رژې شي لکه د درختې پاڼې چې په مونې کې رژې شي ستا په کور کې چې سپی تړلی دغسې به د نیک عملونه رژې شي بې حسابه بې کتابه هېڅ مه کړي یو سپی په کور کې تړلی د هغه په وجه باندې ستا نیکۍ رژېږي دا څومره غټه بدبختي ده او په بل حدیث کې راځي آتا جبرائیل علیه السلام فقال انی كنت آتیک فلم یمنعنی ان ادخل علیک جبرائیل علیه السلام یو وخت نبی علیه السلام ته او ته ویل چې یا رسول الله ته په یو کور کې وې زه درتلم تا ته مې وحي راوړلی مګر په دا کور کې یو بت پروت عکس پروت او بل په دې کور کې یو بت و چې جسم لرونکی و او بل پر دې زړېدلی په هغه کې عکسونه وه او دریم په دا کور کې سپی و نو ځکه زه نه درغلم د دغه شیانو موجودګي زه د دې څخه منع کړم چې تا ته درغلی وای او د الله پیغام مې درته راوړی وای نو ته داسې وکړه ورڅه هغه بت چې دی د هغه سر مات پرېک یوازې لکه درخته غوندې یا لرګی غوندې یې پرېږدي او هغه پردې په دوی باندې کښته که بالوستان دې ځینې جوړ کړي هغه بوتان دې خراب کړي او بل په دې کور کې سپی و دوی ته ووایي دا کوره څخه سپی وباسي دا د جبرائیل علیه السلام امر و نبي علیه السلام ته نبی علیه السلام چې هغه بهترین پیغمبر دی هغه په یو کور کې اوسېږي لا ملایکه نه راځي نو ما او تا ته به چیرې راسي چې په اکور کې سپی دی دا هغه بله بلا ده چې د هغې لارې اکورونو ته اپتونه و بلاوې و مصیبتونه او غمونه راځي که چیرې یو مؤمن مسلمان دغه لارې وتړي الله عز وجل به یې کور د اپتونو د بلاو څخه وساتي د هغه لارې څخه به د ده مشکلات حل کړي چې د ده امه و تمه نه وي نور خو لکه مخکې چې ما وویل هر سړی کوشش کوي چې د خپل ځان د حفاظت لپاره په یخ کې د سختې تودې جامې اغوندي او دوبی چې راسي په ګرمي کې بیا پنکا او ایرکنډیشن او کولر او داسې نور شیان او سهولتونه د ځان لپاره برابري که ناجوړه سي پر شلو ډاکټران وګرځي او که پیسې لري په هغه پیسو ته یې شل کلپان راچولي یا یې شل چوکیداران پر درولي دا خو د دنیا د حفاظت لپاره دی مګر ځینې آفتونه او بلاوې ستا چې هغه ستا په کور در ننوځي تا هیڅ نه دی ورته کړي یا تکلیف په دنیا کې در کول کیږي تکلیف یې دغه بدبختي ده بې اتفاقي دي ورور ورور نه سره چلیږي د پلار دوی سره جنګ د خواش او د مژور سره جنګ د نورو ښځو په کورو په منځ کې سره جنګ د خو دغه بلاوې او افتونه په دې کورو کې سته د دغه بلاو او افتونو لارې خلاصې دي تاسو د علیه السلام هدایت ومنئ دغه دروازې بندې کړي دغه یوه بدبختي بلا نه وي موجوده ښځې دې دې د نامحرمو انسانانو څخه ستر وي دغه قریبان چې دا لیور و د اکا زوی و د ماما زوی و د خاله زوی و اخښې دي د دې څخه ستر کول فرض دي څوک چې فرض نه بولي د ایمان څخه وځي د اسلام څخه وځي دا فرض د دې څخه د ستر وکړي او په کورو کې دې دغه میناسرې دا سرتورسرې وژل خریلي برید خریلي اصلاح کړي یا دې د کورو وشړي دا بله دروازه ده بنده دې کړي او درېیمه دروازه دا ده چې د کورو څخه دې دغه بوتان او عکسونه چې په کورو کې دي دا دې وباسي او بله دروازه دا ده که په کورو کښې بوتان موجود وي سپی موجود وي هغه سپی دې ایست کړي البته په درو ځایو کښي سپی ساتل جائز دي. یو سپی د کښتو کروندې دی. یو سړی کښتو کرونده کوي پالیز یې کړی مثلا دا پالیز ته چغالان راځي چرمشان راځي دی سپی ورته وساتي چې دا د کښت حفاظت وکړي داسې سپی کول جایز دي د شریعت له نګاه څخه او یو سپی داسې دی چې هغه د پسو د حفاظت لپاره وي د رمې سره ورسره وي د لیوانو مخه نیسي دا سپی کول هم جایز دی او دریم چې هغه د دشمن بیره وي د دشمن د حفاظت لپاره وي داسې سپی او یا د ښکار لپاره ساتل سوی وي ښکار په کول کیږي دا سپی کول جایز دی د دې چپه دغه سپیان چې دا غټې غټې ژنګولې ور په غاړه کړي دغه ګلان چې پر زړولي داسې سپیان ساتل او یا د هغسې د نامه لپاره سپی ساتل یا د هغسې چې نوم هم نه یې پکښې او کار هم نه یې پکښې دا سپیان سخت حرام دي دغه څو دروازې چې هر مؤمن مسلمان وتړي د نبی علیه السلام د هدایت مطابق دغه کور به د بلاو څخه هم په امن وي د آفاتو څخه به هم په امن وي داسې ناجوړي به هم دې کورو ته نه راځي چې علاجونه یې نه کېږي دغسې ناجوړي چې دا اوس په ټولنه کې پیدا سوي دي دا پخوا نه وي که موجودې وې پر مسلمانانو یې تاثیر نه کاوه ځکه ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایات زده کړي وه او عملي کړي وه الله ساتلي وه او دغه بدبختی دغه کورني جنګونه او جنجالونه او داسې غتونه او خفګانونه نه وه ولې د علیه السلام هدایت د خلکو منلی و او دغه دروازې د بلاو د اپتویو د کورو څخه تړلې وې الله جل جلاله خوش خوشحاله ساتلی و په دنیا کې هم کامیاب و او آخرت کې هم کامیاب دي ځکه در اوسه پورې ما او تا رحمت الله علیه د هغو خلکو سره وایو په ښه نوم باندې یې یادوو شاه د نبی علیه السلام ټول هدایت منني د الله پر لار باندې تللی د هغه لپاره جنت یقیني دی چې خلکو د هغه څه کړي وه زما استاد څخه هم دا لاره لرې نه ده کولی سو چې د نبی علیه السلام ټول هدایت ومنو عمل په وکړو جنت به رالري یقیني وي ځکه خو الله وعده کړې نبی علیه السلام د الله جل جلاله له خوا څخه زموږ او ستاسو لپاره بشیر او نذیر راستول سوی دی بشیر زیری ورکوونکی په جنت سره نذیر ویرونکي په عذاب سره څوک چې د نبی علی السلام هدایت نه مني د الله مخالفتونه کوي هغه به د نبی علی السلام د وعده مطابق عذاب او کم انسانان چې هغه د نبی علی السلام ټول هدایت مني د الله وعده رښتینه ده وکان وعده مفعولا د الله وعده حتما کېدونکې ده د کومو نعمتو او د کومو سهولتو وعده چې په دنیا کې در سره کړې وي حتما به کېږي او د کومو سهولتو او د کومو امتیازاتو نعمتونو وعده چې په قبر یا په قیامت په ورځ در سره کړي هغه به هم حتما کېدونکي نور نو خوښه د هر مؤمن مسلمانه ده هر مؤمن مسلمان خپله خوښه ده ګټه ځان ته اخلي او که تاوان ځان ته اخلي دا اختیار بیا د خپله د هر انسان سره دی نو پوه انسان هوښیار انسان هیڅکله د تاوان پر لاره نه ځي د ګټې پر لارې باندې ځي راسه ځان هوښیار سړی جوړ که ځان پوه سړی جوړ که ځان داسې سړی جوړ که چې د علیه السلام خوښ شه ځان داسې سړی جوړ که چې د الله خوښ شه ځان داسې سړی جوړ که چې د خلکو هم در باندې وسیله دا قانون دی چې یو څوک نیک عمل کوي عبادت کوي حرام نه خوري د نارواو څخه ځان ساتي دا ټولې ګټې د ده شخصي دي مګر پر خلکو باندې درنښت لري احترام لري الله جل جلاله د ده محبت د خلکو په زړو کې وراچي یو سړی که ګناه کوي ناروا کوي ګناه او ناروا خپله کوي مګر خلک په سپکه ورته ګوري وایي دا لا فاسق نو راسه داسې کارونه به نه کوو ځان به په دنیا او په آخرت کې نه شرمو وخت لا سته او په ژوند باور نسته که در اوس څخه تیر سو سبا ته بیا خدای خبر دی چې موږ مړه یو که ژوندي یو الله څه راسره وکړي نو الله جل وعلا دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق را نصیب کړي چې د خپلې ګټې کارونه وپېژنو او د شر کارونه وپېژنو الله دې دغه په زړه کې راواچي چې د شر او د خیر کارونه مو وپېژندل هیڅ انسان بیا شر ځان ته نه خوښي خیر ځان ته خوښي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین